بسم الله الرحمن الرحيم باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منا خد دې باب د شروع کېدو نه مخکې په دې تیر باب کې منګه دا ویلیو چې حایزه دا ټول افعال د حج هغه کولی شي سوا د طواف د بیت الله نه نو پای کې لومبنه روایت د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها هغه ذکر شوی چې عائشه رضی الله تعالی عنها خه هغی نه طواف کړی شوی وو او نه ورپسی د صفا مروه سعی کړی وه ځکه چی هغه د هغی نه مخکی بیماره شوی وه بیا ورسره منګه دا مسله هم ذکر کړی وه که بالفرض یو زنانه هغی طواف وک طواف وک او د صفا مروه د سعی نه مخکي دې ته حیز راغې طواف مکمل کو او داغې نه بعد او د صفا مروه د سعی نه مخکي دې ته حیز راغې نو آیا دا په حالت د حیز کی د صفا مروه سعی کولی شي ځکه امام بخاری باب تړلیو و اذا سعى على غیر وضوء بین الصفا والمروه که یو تن هغه سعی کوي بغیر اودسه په مینځ د صفا او د مروه کې نو آیا دا جایز ده؟ نو او د طواف د پاره خو طهارت ضروری وو خو لیکن د صفا او د مروه د پاره طهارت هغه ضروری نه دی هه یو سړی که هغه ددې دا مقصد نه دی چې په طهارت کی صفا او د مروه سعی نه ده په کار هغه خو افضله خبره ده خو مقصد دا دی که یو سړی بغیر د اودس نه د صفا او د مروه سعی کوي نو جایز ده تر دې چې یو زنانه که هغې ته حیض راغی مثلا راغلي و عمرې له طواف د بیت الله یې وکړ او د هغې نه بعد دې ته علامات د حیض شروع شو او سعی ورته پاتې ده نو آیا یو حایزه زنانه دا د صفا او د مروه سعی کولی شي نو او بالکل د حیض په حالت کې هم دا د صفا او د مروه سعی هغه کولی شي د دې وجنه علما خ اغي داوي اگر چی نن چې دا مسعا ده د ته مسعا وي د صفا او د مروه منځ کې چې دا سوره علاقه ده او دا کوم چې دا وګدا دا وګد بازو تلې دی نو دیو جن علما دا وی چې مسعا دا د مسجد حرام حصہ نه ده بلکې دا دا غینه خارج ده د دې وجې نه سعودي حکومت هم که د دې جومات هر څومره توسیع کړې ده او په دې کې دا فراخوالی کړی دی نو هغوی دا صفا او مروه د دې جومات نه لکه دا بالکل داسې جدا یې ساتلې ده په سعودي عرب کې یو د رابطه العالم الاسلامي داغي یو یو یو کمیټي ده چې هغې ته المجمع الفقهي وایي چې دی په مختلفو مسایلو باندې دا علما دا راجمع کیږي او هغه د موجوده دور مطابق داغي د اسلام پرانا کې هغه احکامات ذکر کړي نو د رابطه العالم الاسلامي چې کوم المجمع الفقهي دا نو هغه یو مسله هغه دام اشتهاري کړي دي چې مسعا چې دین او ان المسعا ليس من المسجد الحرام دا مسعا چې د صفا او د مروه ترمنځ دا د مسجد حرام نه نه ده د دیو جن د عربو چې کوم مشهور عالم دی او عرب علما اغلا ډیر لوی اهمیت ورکي شیخ ابن عثیمین نو شیخ ابن عثیمین اغم یو ځای کې وی چې هغه دا وی چې الذي يظهر ان المسعى ليس من المسجد ظاهر خبره هغه د روایتو نه دغه معلومیږي چې مسعا چې دنو دا د جمعات حصہ نه ده ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينها د دې وجنه د مسجد حرام او د دې منس کی یو د دیوال هغه فاصله هغه ساتلې ده او لکنه جدار قصير اگر چې لکاغه د سوه مختصر دیوال دی لیکن یو فاصله هغه د مسجد حرام منس کی او د مسعا تر منځه داشته دی کوم چې یو سړی مثلا هغه یا متمتع دی یا عمره کون کې دی او هغه راشي حرم ته نو هغه چې کوم د ابتدایي کوم طواف کوي او کوم سعی کوي نو په دې کې دا مسائل اوس هغه د حج چې کوم شپه ګورځي دي چې پای کې اتم ذوالحجه هغه ته یوم الترویه وی او دا نمونه د مخ کې برام شي په دې بازي ابوابو کې او په بازي روایتو کې نو د دې زینا غد اتم ذوالحجینا چې تر د دیار لسم ذوالحجې پوري اتم نهم لسم یو لسم دور لسم دیار لسم دا شپږ ورځې چې کمی د حج دی او په دې کې بیا که یو سړی په پنځمه ورځ را واپس کیږي څنګه چې سوره بقره کې وایي چې فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه نو هغه په پنځمه ورځ را واپس شي د مینا نه ومن تاخر او که څوک هغه دیارلسم تاریخ ته میسارېدل نو جایز دی هغه د پاره باب الاحلال من البطحاء وغيرها للمکی بطحاء د دینه مخ کې سو سو زله دا لفظ دا تیر شو بطحاء هغه خړ ته وی چې پای کې دا واړه واړه کانی دای او دا پدی سیلاب کې دا راغلی عربو ته چې به کوم قبایل او کمی قبیلی هغه به حج لراتلی نو دی به اکثر د دې مسجد حرام او د دې مکی نه بهر په دغه خړونو کې به دی پړاو وچو نو چې کله به د حج ورځ رالی نو د اومه غزینه به احرام وتړو مینا ته روان شو نو امام بخاری دلته باب تړي چې احرام تړل د بطحا خړنا بطحا اصل کې په عربو کې بیا ډیر خړونه چونکه د ایت بطحا وی نو خو لکه مشهور دغه دی کم چې لکه د مکه کې او په دې علاقو کې دی ورنه په عربو کې لکه زیاتره خړونه په دې نوم باندې دي نو د مکی چه کوم بطحا خوړ دی د هغی نه احرام تړل وغیرها صرف آیا د بطحا خوړ نه به احرام یو سړی تړی نه نه وغیرها او د هغی نه علاوه که یو سړی مثلا نن په خپل بلډینګ کې دی یا یو مکی سړی هغه په کور کې دی نو وغیرها کې دغه ټول زیونه دغه پکې شامل دي نو احرام تړل د بطحا خوړنه وغیرها او د خپل زینا نو که خپل ځای که یو سړی په هر ځای کی که په بلډنګ کی دی که په کور کی دی که په مسجد حرام کی دی نو د هر ځای نه دی احرام هغه تړلی شی للمکی د مکی چی کوم اوسیدونکی دی هغه والحاج دلته د حاج نه مراد هغه تمتع کونکی دا ځکه چې قارن چې دی نو هغه خو آل ریډي اسیم په احرام کې دی هغه خو احرام وسته نه دی دلته دا احرام تړل دا د هغه چا د پاره یو متمتع چې هغه راغلی او هغه اول عمره کړی دا او د عمرې نه بعد هغه بیا حلال شوی دی مطلب هغه د احرام د پابندیانو نه وتی دی نو چې کله هغه اتم تاریخ د ذوالحجې راغې کوم کوم ځای نه چې حج شروع کیږي نو مراد د حاج نه هغه دی للمکی یې د مکی د اوسیدونکو د پاره والحاج او تمتع کوونکې حاجی قه اذا خرج من منن خکل چې اوزی کله چې اوزی د مکی نه په طرف د منا باندې اذا خرج من منن کله چې اوزی د مکی نه من په معنا د اله په طرف د د منا باندې نو دیبا خ اصل کې سوال دلته دا دی چې دا غینه مخ کې احرام دی نه تړي امام بخاری د دې باب نه دا مقصد ثابتوي چې یو سړی کله مینا ته روانيږي نو کاغه د مکی اوسیدونکو دی او کاغه متمتع حاجی دی نو هغه با چې په کوم ورځ مینا ته روانيږي نو احرام به په هغه ورځ باندې تړي دا غینه مخ کې د احرام نه تړي مقصد دا دی ها البته که یو سړی ته مجبوری خا او داغي نه مخ کی احرام تړل داغي ضرورت پیښ شي نو دغه بیل خبره ده مثلا یو سړی دی نو هغه سره نی قربانی د ځان سره راوستي ده او نو سره د قربانی پیسې شته په علاج معالجه ته ولګی دی یا ته چا پټ کړی نو اوس ا په حالت د احرام کې د د د لسم ذوالحجې نمخ کې بده درې روجي نسی ځکه قرباني سره شته دی نه قران سوره بقره کې وی آیت نمبر 196 کې فمن لم یجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم پس څوک چې نه مومي قرباني نو سره قرباني شته او نو سره د قرباني پیسې شته نو درې روجي به دا په ایامو د حج کې نسی ایامو د حج کې څه معنا یعنی د لسم ذوالحجې نه مخ کې مخ کې تر د نهم د یوم عرفی پورې بده دا درې روجي دا بده پوره کوي خو په حالت د احرام کې بده پوره کوي مثلا یو سړی سره پیسې نشتا نو اسی خو لکه احرام د اتم ذوالحجې نه په حاجی باندې تړل پکار دی خو د سره اوس پیسې نشته چې دی بیا حج کله پوره کی او دی بیا قربانی کوي هغه د می شکر به ور کوي نو که یو سړی د اتم تاریخ نه مخکې احرام واچي د دې روجو د پاره مثلا د پشپغم تاریخ باندې روجو نیولا نو د شپغم تاریخ د پښمنی نه مخکې به دی احرام اچوي ځکه دا درې روژې دا په حالت د احرام کې نیول دي نو مثلا د شپږم اوم اتم دا درې روژې ونیولې نو بس همغه احرام کې به دی درې روژې مکمل شوي او په دغه احرام کې به دی مینا ته روان شي دارنګي د تر د نهم تاریخ پورې دی نیولې شي مطلب اخیری دا چې دا درې مروجه دا کده د د د يوم عرفی په ورځ باندی راځی نو ام لکه راتلی شی او جواز لری نو دا اوس د اتم تاریخ نه مخکی د احرام تړلو ضرورت هغه را پیښ شه نو په دغه مجبوری کی دی بیا د اتم تاریخ نه مخکی هم احرام هغه تړلی شی. تپوس ته وکړې شو د مکی چې هغه اوسېږي په مکه کې نو آیا هغه به تلبیه چې هغه به تلبیه د حج کله وي یعنی هغه به احرام د حج هغه به کله تړي او تلبیه د حج هغه به کله وي مطلب دا دی چې دی به احرام کله تړي امام بخاری دا باب هم په دې تړلې دی نو عطاء ابن ابي رباح ته ویلي کان ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به تلبیه ویلي یوم الترویه په اتم ذوالحج باندې یوم الترویه د دې وجه تسمیه او په دې روان باب کې وایو هغه به تلبیه ویلا یعنی هغه به احرام تړو په اتم ذوالحج باندې عبدالله ابن عمر براغلی او حج لا نو مثلا په تمتع کې باغه عمره کړی و بیا به د احرام د پابندیانو نه وته و نو چې کله به د حج ورځ رالی نو په اتم ذوالحج باندې باغه احرام واچو او تلبیه به ویلا اذا صلى الظهر کله چې باغه د ماسبخین منځ وک په مکه کې واستوی علی راحلته او سور بشو په خپل سورلی باندې یعنی استوا هغه سورلی به برابر شو هغه بنی غو درې دا نو دا غسورلی د پاسه به د تلبیه ویلا او د غرمی مونږ به په مکه کې کړیو او دی به مینا ته روان شو مطلب دا دی چې د دې نمخ کې د احرام نه دی تړلې په دې مخ کې روایت کې براشي چې باز خلکو با چې څنګه د ذوالحجې میاش به شروع شوه نو باز خلکو به د هغه وخت نه احرام واچو عبد الله ابن عمر اغي هغه باغی باندې رد کړي دي چې نه د پیغمبر طریقه دا نه و چې هغه به د مخ کې نه به یو سړی احرام اچي بلکې اتم ذوالحجې چې کله رااله نو په هغه ورځ باندې به یو سړی احرام اچي او تلبیه به وي دلته د عبد الله ابن عمر د ماسپخین منځ په مکه کې کړي دي حالانکه سنت طریقه دا ده څنګه چې په دې بل باب کې را روان دي چې نبی له صلوات و سلام د اتم ذل حجې د ماسپخین منځ د مینا ته رسولې دي پنځه منځه په مینا کې کړي دي او بیا داغه نه عرفات ته تللی دی وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضی الله عنه د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې قدمنا مع النبي صلی الله علیه وسلم موږ د الله د پیغمبر سره رالو مکی ته مکی ته رالو فاحللنا د الله پیغمبر خو چونکه هغه خو قارینو نو هغه خو هغه عمره وکړه نو په هغه احرام کې هغه هم دغه سیو هغه خو حلال نشو فاحللنا لیکن منګ ځان حلال ک پس دا دا کولو د عمرې نه ځکه منګه عمره وکړو د عمرې نه بعد بس منګ باندې د احرام پابندیان هغه ختم شوي منګ په دې حال کې وو یعنی د احرام د پابندیانو نه بهرو حتی یوم الترویه تر دې چې تر تر د د اتم ذوالحجې پوري هغه د یوم الترویه پوري وجعلنا نو چې کله یوم الترویه رااله نو منګه احرامونه هغه واچول وجعلنا مکه بظهر او منګه پری خو د مکه خپل شاته یعنی څه مطلب مینا ته منګ روان شو او مکه زمنګ نشاته پاتې شو لبینا بالحج او منګه تلبیه د حج ویلا یعنی ددی نه امام بخاری دا ثابتوی دا باب تړلی په دی باندی چی یو سړی کله د مکی نه منا طرف ته روان شی نو په هغه ورځ باندی به دی احرام تړی او په هغه ورځ باندی به دی د باندی د احرام پابندی یعنی دا غی نه مخکی احرام تړل یو ورځ مخکی یا دو ورځ مخکی دا نه دی تړل پکار ها په هغه صورت کې لکه مثلا نن سبا دور کې چونکه رش مخلوق ډیر دی نو د دې وجه نه بعضی کمپنیانو والا او د سعودي حکومت داغي هغه انتظامات داسي چې حاجیان دوی د اتم تاریخ نمخ کې پاغشپ کې بوزي نو د ماخام نشورو شي لکه مثلا موږ چې په خپل حج لتلیو نو منګه د اتم تاریخ چې کوم شپه وا نو منګه مثلا د شپې دا ټیم دی نو په دې ټیم باندې لکه موږ روان کړیو نو حالانکه سنت طریقه دا ده چې مینا ته د په اتم تاریخ باندې د ماسپخین منځ هغه رسول دي د ورځې پرانا کې هغه رسیدل دي خو لیکن نن سبا د مخلوق د ډیروالي د وجې نه حاجیان د شپې نه روان کی هغه بیل خبره ده وقال ابو الزبير عن جابر خ ابو الزبير هغه د جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت کوي چې اهللنا من البطحاء منګه احرام اوتړو د بطحاء خړنا اول تن مینا ته روان شو وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضی الله عنهما عبيد بن جريج عبد الله بن عمر ته ویلي چې رايتک زوینم تاسو خ اذا كنت بمک خا اذا كنت بمکه کله چې تاسو کله چې یی تاسو په مکه کې نو زوینم تاسو لا خا نو اهل الناس اذا راوا الهلال نو احرام تړي خلق کله چې دوی وویني د ذوالحجې هغه میاشت نو خلک د هغه وخت نه احرام تړي چې هغوی د ذوالحجې میاشت یعنې د یکم ذوالحجې نه هغوی احرام د حج هغه وتړي لیکن زه تاسو وینم چې ولم تحل او ته احرام نه تړې انت ای عبدالله ابن عمره حتی یوم الترویه تر د یوم الترویی پوری تاسو احرام نه تړئ بلکې کله چې یوم الترویه اتم ذوالحجه راشي نو تاسو په هغه ورځ باندې احرام تړئ فقال عبد الله ابن عمر ته ویلي لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يهل ما نه دی لیدلی نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه احرام تړلیو چې هغه احرام تړلی وو مخکې د سفر شروع کولو نه مراد دا دی مخکې د سفر شروع کولو نه نبی له صلوات والسلام باندې د لیدلې د احرام په تړلو باندې حتا تم بعث به راحلته تر دې چې د نبی له صلوات والسلام سورلی با نیغه پاسی دا یعنی او بدری دا او نبی له سلام به پاغي سورو او کله به چې سفر شروع کوو نبی علیه السلام به هغه تلبیه په هغه وخت کې بیا ویله دا دلته دی کتاب کې دوی د دې ترجمه دا غلطه کړې ده ځکه نبی له صلوات و سلام چې حج لتلې دې هم دغه یو حج کړې دې نو نبی له صلوات و سلام هو قارن دې هغه احرام د سره ایسته نه دې نو د دې وجنه پیغمبر لکه د مکینا په یوم الترویه باندې بل احرام نه دی تړلې بلکې هغه خدا غ احرام نه د سره اوته نه دی کم چې په 25 ذوالقعده باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې نه را روانې د ذوالحلیفه نه نو په مغه ورځ باندې پیغمبر احرام تړلې دی احرام یې تړلې دی او به نبی له سلام په مغه احرام کې وو عمره پای کې کړی دا نو دی وجه نه پیغمبر په یو مترویه باندې بل احرام نه دی تړلې نو دا چا چې معنا دلته دا کړی دا چې معنی دی لیدل نبی له صلوات والسلام چې یو هلو چې هغه به احرام تړ دی یو مترویه نه مخ کې او مینا ته د روانیدو نه مخکې نو پیغمبر خو همدغه یو حج کړی دی او پیغمبر خو د مینا ته د تلو نه مخکې بل احرام خو نه دی چولې بلکې همغه احرام د مدینی والا غرا روان دی حتی تم بعث به راحلته تر دې چې نبی له صلوات والسلام دا غ سورلی با پاسې دلا پیغمبر به د سورلې د پاسه ناستو او هغه به ودریدلا دا غ روایت ته کم چې مخکې په کتاب الوضو کې تیر شوی وو قالت امام بخاری د دې باب تړلیو باب غسل الرجلین فی النعلین ولا يمسح علی النعلین چې یو سړی خا دا دوان خپی انزل فی النعلین په پړو کې او د پړو د پاسه به مسح نه کې حدیث نمبر 166 پای کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه سلور ته پوسونه غتی شوی یو ته دا چې ته استلام د دې دوو ګټونو د بیت الله کې او د نور ټول د نور ګټونه د دې استلام ته نه کې دویم دا چې ته دا سپتی پڼی اچي او دریم دا چې ته دا هلکا زیړ رنگ جامې دا اچي او سلورم دا چې ته احرام تړي په یو مترویه باندې پاتم ذل حجه باندې عبد الله ابن عمر د دې سلورو وانو سوالونو په جواب کې سائل ته ویلیو چې ځاسل کې د الله د پیغمبر د طریقې مطابق دا هر کار کومه او بیا هغه یو یو جواب هغه ورکړي وو نو دلته د ابن عمر هغه روایت هغه ذکر کو چې عبید ابن جریج ته وی چې ته تا نه وینم ته چې یو مترویه کله راشي نو په هغه ورځ باندې ته کله لکه هغه ورځ باندې ته احرام تړي او بعضی خلک او د دې یکم ذل حجین چې دا کوم خلکو به احرام تړو نو بعضی علما ذکر کوي چې اصل کې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چونکه داغه د دین په احکام باندې ډیر سختو نو دی وجنه د عمر رضی الله تعالی عنہ داغه حکم بعض اوقات هغه داو چې تاسو د یکم ذوالحجې نه ځکه دا ورځ ډېری قیمتي دي نو چې په د یکم ذوالحجې نه تاسو د احرام په حالت کې یو دارنګ په دې کې تاسو تلبیه وای او په دې کې تاسو تکبیرات وای نو چې زیات نه زیات تاسو دا ورځي دا قیمتي شي لیکن ابن عمر هغه به مغه دی یوم التروینا هغه به احرام تړو باب اين يصلي الظهر يوم الترويه په دې باب کې امام بخاری هم دا وی چې حاجی با د ماسپخین منز دا د په اتم تاریخ باندې دا په کم ځای کې کوي په مکه کې به کوي کنه مینا ته بزان رسي نو امام بخاری چې دا کوم روایت ذکر کړی دی نو هغه هم دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین منځ دای مینا ته رسولې دی په غزه کې پیغمبر پنځه منځونه کړی دی په مینا کې او شاه ولی الله په حجت الله البالغه کې د دې علت ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل شیخو لکه الحج عرفه خه اصل شی په حج کی دغه چه کوم فرض دی نو هغه وقوف عرفه ده خو د عرفی نه مخکی نبی علیه الصلاۃ والسلام منا کی چه دا ټول خلق راجم شی او د منا نه دا ټول حاجیان بیا عرفات تلاړ شي ځکه وجه دا ده که دای اجازت ورکړی وی چه بس هر سړی دی عرفات ته راځی نو څوک به عرفات ته د غرمی را رسیده څوک به د مازیګری را رسیده څوک به د ماښامی را رسیده نو دی وجه نه هغه د حج هغه مقصد به نه وی ادا شوی نو دا یو ورځ مخکې منا ته تګ دا اصل کې د عرفی د پاره حاجیان هغه تیارول دی. نو نبی علیہ السلام په مینا کې د پنځه منځونه کړی دي د ظهر عصر مغرب عشاء او بیا د نهم تاریخ د نهم ذوالحجې چې کوم د فجر منځ دی هغه په مینا کې کړی دی د د د حج د چې کوم شپږ ورځې دي نو اتم ذوالحجې ته یوم الترویه وي بیا ترویه دی ته ولي وي نو دې کې مختلف اقوال دي عمدت القاری کې بدر الدین عینی سو اقوال ذکر کړی دي یو قول په کې دا ذکر کړی دی چې اصل کې په مینا کې او په مزدلفه او په عرفات کې بیا د اوبو داسې خاص انتظامونه نو عربو با دلته په مکه کې چې دې زنه روانې دل نو په مکه کې به هغه خپل اوخان دا به خړوب کړل او په ای باندې به خې ډېری وبو اسکلی چې دا سو ورځې د حج چې کم ایام دي چې په دې کې بیا دوباره لکه وبو اسکلو ته هغه ضرورت او حاجت هغه نه پیخیږي دارنګ ځان سره به وبو واغستی ځان سره به د اوبو ټپکی هغه ډکه کې د زمزم اوبه هغه به واغستی نو یوم الترویه دیتا د دې نه وي ترویه اصل کې خړوب کولو ته وي اوبو سکلو ته وي نو هغه په د ځان سره به واغستی او دارنګ په خپل سارو اغي باندې به مسکلی یو قول په دې کې دام دی چې اصل کې ابراهیم علیه صلوات و سلام په دې شپه باندې هغه چې قران کې کوم سوره صافات کې خوب راځي چې انی ارا فی المنام انی اذبحک بېشکه زه وینم تا لره چې زه تا په حلالوم نو ستا څه رای ده نو ابراهیم علیه السلام دا خوب اصل کې هم په دې شپه لیدلی نو سحر یې به سوچ کو چې یاره دا د الله حکم دی او که نه دا چرته ما خوب ولید نو مطلب دا دی چې هغه د په خوب کي هغه رویت، هغه لیدل او بیا سهار په هغې باندي هغه سوچ کول ددې وجې نه دې ته یوم الترویه هغه ویل کیږي. د حج چي کومي شپږ ورځي دي نو اتم ذوالحجې ته یوم الترویه وایي، نهم ذوالحجې ته یوم عرفه وایي، لسم ذوالحجې ته یوم النحر وایي او دا ټول. الفاظ دا د دې روایتو نه ثابت دي یولسم ذوالحجې ته یولسم دولسم او دیارلسم ته دیتا چې راجمه کې مجموعه دیتا ایام تشریق هم وي او یولسم ذوالحجې ته یوم القر وي یوم القر او دولسم تا یوم النفر وی نفر یعنی د فی د پاسه سکون دی یوم النفر خودی تا غ نفر اول وی او دیار لسم ذوالحجې تا ایتم یوم النفر وی لیکن دی تا غ نفر ثانی وی خا قر ستوي یوم القر محدثین وی زکه چې حاجیان کله په لسم ذوالحج باندې طواف زیارت او قربانی او ډیر ستړي ورزي نو چې کله داغینا حاجیان اوسګار شي نو دا یو لسم ذوالحج دا د حاجیانو د پاره د د دمی ورځ ده د دې وجې نه منا، منا کی، حاجیان هغوی په دې کی، دلته، لکه ایساریږي، قر ایساریدو ته وایي، یستقرون فی، لأن اهل منا یستقرون فیه، ځکه د منا حاجیان چې کوم دي نو هغه په دې ورځ کی ایساریږي او په دې ورځ کی هغوی ته د تلو هغه اجازت نشته، بلکه د تلو اجازت دوی ته په دولسم باندې دی او په دیارلسم باندې. نو دی وجنه دی ته یوم القر وی چې اجیان په دی کې ایثار وی او دولسم ته نفر اول وی چې بس جمرات بدری وانه ولی نو که یو سړی د ماخام د نور پریوتو نه مخکې مخکې د مینا نه روته بزیدی فمن تعجل فی یومین او کنه نور په پریوته نو بیا باغ دیار لسم تاریخ ته هم ساریږي هغه ته نفر ثانی وي نو دا مختلف نمونه دي د دې ورځو په یو شي سره، یعنې یو حدیث راته بیان که یا یو دلیل راته بیان که، د هغې نه مې خبر که، عقلته عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې هغه تا یاد کړی وي او تاسو ته یاد وي د الله د پیغمبر نه، مطلب دا دی چې صرف مسئله راته مه بیانوه، بلکې دلیل راله راکه. دلیل د څه حواله سره راکه چې اين صلی الظهر والعصر يوم الترويه چې نبی علی السلام د ماسپخین او د مازیګر منځ په اتم ذوالحجه باندې کم ځای کې کړی دی نو انس ابن مالک توي بمنن په مینا کې کړی دی قلت ما ورته ویلې چې فاین صلی العصر یوم النفر نبی علیہ الصلات والسلام د مازیګر منځ دای چرته کړي دی دا غد تلو په ورځ باندې او نبی علیہ السلام اغا دیار لسم ذوالحجې ته هم ایثار شوی او بیا په هغه ورځ باندې تلو چې کله درې وانه جمرات یو وشتل نو په دیار لسم باندې بیا نبی علیہ السلام روان شوی دینه مراد غ نفر ثانی ده دا چې نبی علی السلام د تلو په ورځ باندې د مازیګر مونږه کمزې کې کړي دي نو قال انس ابن مالک وی بل ابطح نبی علی السلام په ابطح مقام کې کړي دي هغه ته محسبم وی مخکې به باب راشي په ابطح خور کې کړي دي د محسب په مقام کې کړي دي خو انس ابن مالک ماته ویل ثم قال چې اصل کې په مینا کې او په دی واپسې په دی تلو کې په ابتح مقام کې په مینا او په دی ابتح محسب مقام کې دا قیام دا ضروری نه دی بلکې افعل کما يفعل امراؤک بلکې اوکا څنګه چې کوي ستاسو هغه د حج امیران یعنی د حج امیران چې تاسو سکه یو غي په کمزې کې پړاو کوي نو په کار دا چې تاسو په مغزه کې پړاو کوي مقصد دا دی په مینا او محسب کې قیام ضروری نه دی بلکې د خپل امیر تابعداري هغه ضروری ده نو هغه چې چرته قیام او منځ کوي نو تاسو هم دا غي سره هغه منځ کوي د دې وجنا ابن حجر وی چې وفيه اشاره الى متابعه اول العمر په دې حدیث کې اشاره ده چې د اولو الامر متابعت د حاکمانو متابعت او تابعداري هغه ضروری ده ول احتراز عن مخالفه الجماعه او د جماعت او د غونډې دغه مخالفت نه ځان ساتل پکار دي حدثنا علي سمع ابا بكر بن عياش حدثنا عبد العزيز لقيت انسا حا وحدثني اسماعيل بن ابان حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز په دې دوانو سندونو کې اصل کې ابو بکر چې کوم په غړومبني سند کې د ابن عیاش نو هغه د عبد العزيز نه تحديث کړي دي او په دې دویم کې عن سره روایت کړي دي قال خرجت الى منن يوم الترويه ز منا تروتما يوم الترويه په اتم ذل حج باندې فلقيت انس رضي الله عنه نو زدانس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ سره ملاو شوما ذاهبا علی حمار په داسې حال کې چې هغه روان وو علی حمار په خر باندې او په خر سورلی دا سه ممنوع نه ده او نه سه عیب دی فقلت نو ما انس ابن مالک ته ویلی دا عبد العزيز ابن رفيع وی چې اين صلی النبي صلی الله علیه وسلم هاذ اليوم الظهر چې په دې اتم تاریخ د ذوالحجې باندې نبی علی سلام د ظهر مونږ چرته کړی دی نو فقال انس ابن مالک ما ته ویلی انظر ګورا حيث يصلي امراؤك په کمزه کې چې مونږ کې استاسو د حج امیران نو په مغزه کې مونږ کوا یعنی ضروری نه ده چې د تګینه خامخا په مینا کې بلکې هغه چې تا په کمزه کې ساری بس په مغزه کې هغه مونږ کوا د دې وجنه په مینا کې په دغه ورځ باندې دا راتګ مسنون عمل دی خو لیکن د دې په ترک باندې د دې وجه نه کې یو سړی عرفی ته ډایرک لاړ او هغه د مینا په دغه ورځ باندې مینا کې د سره تیر نه کړی ایس په حج کې نقصان نشتا او نه په هغه باندې څه دم لازمیږي نو دی وجنانه سغه ته وی چې وګوره کمزې کې چې مونږ کې استاسو د حج امیران نو په مغزه کې تم وکا یعنی د جماعت مخالفت مکوا او نور باقی ماندا هم داغي مطابق کار وکا او په هغه مخ کې روایت کې ویلیو چې منن بلکې په منا کې هغه مونږ کوا باب الصلات بمنن په دې باب کې امام بخاری دا ذکر کوي چې آیا په منا کې با حاجی مونږ به پوره کوي او کنا قصر به کوي اصل کې د د علماو ترمنځ د اختلاف بنیاد په دې کې دا دی چې دا قصر کول په منا کې دا به نور هم په په عرفات کې او په مزدلفه کې به هم دا خبره راشي چې آیا په عر... د په منا کې دا دا قصر کول یعنی دوه رکعاته مونږ کول دا د حج په مناسکو کې دی او کنا یعنی دا باقاعده د حج د احکامو نه دی او کنا امام مالک او بعضی نور فقها وی چې دا بالکل د په مناسکو د حج کې داخل دی د دې وجه نه کې یو سړی مقیم دی کاغه د مکی باشنده دی کاغه مسافر دی هر حاجی به دوه رکعاته مونږ کوي ځکه دا د حج په مناسکو کې دی نور ائمه او توي چې نه که یو سړی هغه د مکی اوسیدونکو دی دارنګ یو سړی د بهر نه راغلی دی په مکه کې هغه دومره قیام کړی دی چې هغه د اغزه باشنده ګرځیدل دی ارزي باشنده ګرځیدل دی لیکن مقیم ګرځیدل دی نو چونکه بیا مینا د مکی نه دومره لري نه ده نو هغه به پوره مونږ کوي هغه به پوره مونږ کوي او نور کې یو سړی مکی ته راغلی مسافر لیکن مکه کې داغه دومره ورځې نه دي تیرې شوي چې په دې دوران کې هغه مینا ته را روان شو نو په مینا کې چونکه هغه مسافر دی د دې وجه نه مسافر به قصر مونږ کوي مقیم او مسافر ته به قتل کیږي کم چې عام طور باندې منګه په سفر کې هغه ته ګورو حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه فرمایي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن رکعتين نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینا کې دوه رکعات مونږ کړیو دوه رکعات مونږ کړیو داغي وجه دا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسافرو و ابوبکر و عمر و عثمان او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ اغم دو رکعات مونږ کړي او عمرم دو رکعات مونږ کړي او عثمانم د خپل خلافت په ابتدا کې صدرن د خپل خلافت په ابتدا کې او په آغاز کې اغبم دو رکعات مونږ کو او دا تقریبا د حضرت عثمان خلافت دولس کال دی شپک کال حضرت عثمان چونکه هغه خلیفه او امیر المؤمنین شپک کاله باغم په منا کې به دو رکعات مونږ به کو سلو رکعات مونږ په ځای به دو رکعات مونږ کو ځکه چې مسافر بو لیکن بیا غروستنی زمانه کې داغي وجه سوا مخکې دا روایت دا تیر شوی داغي وجه دا و چې حضرت عثمان به داغي تعویل کو چې ما اصل کې د مکی سره جوخ کلی کې ما واده کړی دی نو دی وجه نه حضرت عثمان چې بکل راته نو هغه به په اغازه کې وخت تیر ک نو هغه به ویل چې زه چون کې مقیمی ما نو د دې وجه نه زه په مینا کې مسافر نه ما نو دا غي د وجه نه زه په مینا کې پوره مونږ کوما او ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها غیبم په سفر کې قصر به نه کو او داغي وجبم دا واغیبم تعویل کو نور عام طور باندې صحابه کرامو غیب قصر کو صرف د دې دو یا دریو صحابهونه اغي نه دغه سي نقل دي او اغي بداغي تعویلات کول حدثنا آدم حدثنا شعبه عن ابي اسحاق الحمداني عن حارثه ابن وهب الخزاعي مخکم دا بابم دغه سي په دي الفاظو باندې تیر شوی او دلته امام بخاری دا باب دوباره بیا تړي او په دې مخکم دا درې روایت ذکر کړیو 1082 83 او 84 او په دې ځکه او مقدري روایت اگر اوړي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حارث حارثه ابن وهب الخزاعي غوي چې نبی له صلوات و سلام مونږ ته مونږ راک په مینا کې دوه رکعاته ونحن اکثر ما كنا قط او منګه غنو منګ زیات تعداد کیو ما كنا قط چې منګه دومره غن تعداد کې د دین مخ کې نو ځکه حجت الوداع کې دی یو لک صد پاسه خلق دی و امنه او منګه د ټولو نزیات په امن کیو صحابي دا خبره ولی کوي مقصد دا دی چې په مینا کې چې منګ دا دوه رکعات مونږ کړي دي نو د قصر د پاره خوف شرط نه دی صحابي دا وی یعنی په دې ځای کې هیڅ خوف نه ځکه زمنګ تعدادم ډیرو سیواو د دشمن نه هیڅ خطر نه و او منګ په امن کیو حج له راغلي وو نو د دې وجې نه هیڅ خوف او هیڅ خطره نه وه او بیا نبی علیه الصلاة والسلام په منا کې دوه رکعته مونځ کړی دی ځکه وجه دا ده چې مسافر وو حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای ما د الله د پیغمبر سره دوه رکعاته مونږ کړي دي په حج کې ومع ابي بکر رضی الله عنه رکعتين او د ابو بکر سره می حج کړي دی هغه سره می دوه رکعات مونږ کړي دی په مینا کې وما عمر رضی الله عنه رکعتین او د عمر سره می حج کړی دی او دوه رکعاته مونږ می کړی دی په مینا کې ځکه ټول مسافرو ثم تفرقت بكم الطرق او بیا لارې په تاسو باندې ګډې وډې شوي یعنی لاری په تاسو باندی ګډی وډی شو څه معنی یعنی اختلفتم بیا تاسو اختلاف شروع ک مراد د دینه داده مطلب داده چې حضرت عثمان هم په آغاز کی دو رکعات منځ به کو لیکن بیا بعد کی هغه هغه اتمام کو او هغه به پوره منځ کو او داغي هغه علت هغه به ذکر کو لیکن عبد الله ابن مسعود به حضرت عثمان سره پدی کی مخالفت به نه کو حضرت عثمان چې به پوره مونږ کو نو عبد الله ابن مسعود به داغه په تابعداري کې پوره مونږ کو خو اگر چې دا به مخ کی راشي بخاری کې یوځای کې چې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره د دینه چې د حضرت عثمان سره به یعنی قولا به نقد به پاغه باندې کو چې دا سه نه د پکار خو لیکن داغه په تابعداري کې به پوره مونږ کو ځکه چې حضرت عبد الله ابن مسعود به ویلي چې الخلاف شر چې دا مخالفت پیدا کول دا شر دی او په دې کې هیڅ فائدہ نشته او هغه امیر المؤمنین دی نو ارمان به کو چې فلا فیا لیت حظی من اربع رکعتان متقبلتان فیا لیت پس هاي ارمان حظی چې زما په حصہ کې من اربع د دې سلور رکعاتونو نه رکعتان متقبلتان اغه دو قبول شوی رکعتونه هم راشي نو دام زما د پاره د خوشحالي خبره ده یعنی کول خو به ما سلور او ما د الله د پیغمبر سره او ابوبکر او د عمر سره دو دو رکعات مونږ کړی دي نو زما ارمان دا دی که زما پکې هغه دو رکعات مونږم قبول شي نو ام لکه دا زما د پاره د خوشحالي خبره ده او هغه به دا یو ارمان کوو باب صوم یوم عرفه د داوس د نهم ذوالحجې داغي خبره هغه شروع شو د اتم ذوالحجې حواله سره د قصر دارنګ د ماسبخین منځ به کمزې کې کې هغه ورځ هغه تیر اوس د نهم ذوالحجې داغي خبره هغه امام بخاری شروع کوي او دلته د عرفي حواله سره د عرفات حواله سره چې کوم احکام دی هغه ذکر کوي د عرفی په ورځ باندې روجا نیول د صحیح مسلم په روایت کې راځي چې په دې باندې د دوو کلونو ګناهونه هغه پی الله معاف کوي یو هغه مخکینه کال او یو در روان کال نبی علیہ السلام فرمای وصيام یوم عرفه احتسب علی الله احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله والسنه التي بعده زما په الله د الله نه مې دا ګمان دی او زه دا امید لرم چې په دې باندې به الله د یو کال غ مخکینی ګناهونه معاف کړي او د یو کال غ بعد ګناهونه به معاف کړي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى ام الفضل عن ام الفضل د ام الفضل نه دا روایت ته چې شک الناس یوم عرفه د خلکو شک شو د عرفي په ورځ باندې په نهم تاریخ باندې فی صوم النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه الصلاة والسلام په روژه کې بعضو ویل چې روژه ده بعضو ویل چې نه ده نو ام فضل اغي ویل چې معلومات به وکړو نو فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب نو ما ولګ د الله پیغمبر ته سد سکلو شي یا پی دی یا مثلا شربت ته یا چې هر څه دي د سکلو یو شی دی دا او تما ورولېګو نو فشربه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وسک د دې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ورځ باندې روزه نه د نیولې ابو بکر چې هغه به حج کو نو هغه په دې ورځ روزه نه نیوله عمر به په دې ورځ باندې حج کو نو روزه به نه نیوله خود نور خلکو د پاره امام ترمذی وی وقد استحب اهل العلم صيام يوم عرفه الا بعرفه چې علما په دې ورځ باندې د یوم عرفه په ورځ باندې روزه نیول دی تاغي مستحب وي ها الا بعرفه لیکن کم سړی چې هغه د عرفات په میدان کې یعنی مطلب حاجی داغه د پاره مستحب نه ده جایز دولا خو لیکن داغه د پاره مستحب نه ده او داغي وجه غ ذکر کوي امام ترمذی وی وجه دا ده چې د عرفه پورز باندې یو سړی هغه دی یو حاجی دی ذکر او جننسی ليتقوا به الرجل على الدعاء د دې لپاره چې یو سړی عبادت تاغه مضبوط وي چې په د بدن کې سای د د بدن کې قوت او طاقت او چې دی هغه دعاګانی هغه خو په طاقت سره هغه کولی شي لیکن یو سړی به دا وی چې په دې ورځ به بعضی خلکو روزه نه نیولی نو هغه وی وقت صام بعض اهل العلم یوم عرفه بعرفه او ډیرو اهل علم په صحابو کې په تابعینو کې ډیرو خلکو د عرفات په میدان کې په یوم عرفه باندې حاجیان بو او غیب روزه نیولا د دې وجنه فتح الباری کې ابن حجر په دې ځکه د ام المؤمنین عائشه متعلق د عبد الله ابن زبیر متعلق د حضرت اسامه متعلق د ټولو صحابو نمونه ذکر کړی دي چې هغه به د یوم عرفه پورز باندې روزه نیول حالانکه هغه به حاجیانو عبد الله ابن عمر با د حاجیانو مبارک ویلي چی په خپل به حاجیو چې لا اصومه زه په خپل د دې ورځ روزه نه نیسم چې کله به حج کو او نه چاته د دې حکم کوما او نه تی یو سړی منې کوما دی وجنه چې جواز لري کې یو سړی نیسی بهتره ده او کې یو سړی نه نیسی اوم داغه خوخه ده باب التلبیه والتکبیر اذا غدا من منن الى عرفه یو سړی چې د منانا عرفات تروان شي او په نهم تاریخ باندې د د فجر لمونځ به دی په منا کې وکړي او د هغې نه بعد به حاجیان عرفات ته روان شي او دوی به د غرمې لمونځ د عرفات ته رسوي نو آیا تلبیه او تکبیر لبیک اللهم لبیک او الله اکبر دا دا دوانه ویل شي او کنا صرف یو ویل نو پدې کې بهتره خبره غدا ده چې کوم عام خلک دي مثلا کوم حاجیان ندی لکه مونږ چه کوم حاجیان ندی نو داغی دپاره په دی ایامو د حج کی تکبیرات ویل داولا افضل دی او د حاجی دپاره دواړه ویل هغه جایز دی که هغه تکبیر وی او که هغه تلبیه وی او د عامو خلکو دپاره په دی ورځو کی د تکبیراتو داغی کثرت هغه ضروری دی حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك رضي الله عنه محمد ابن ابي بکر هغه وی چې د انس ابن مالک نه تپوسو ک وهما غاديان ممنن الى عرفه په داسې حال کې چې دی دوان روانو د مینا نه عرفات ته نو د دې تاسو کو چې کیف کنتم تصنعون فی هذا اليوم تاسو به څنګه چل کو په دی ورځ کې یعنی د یوم عرفه په ورځ باندې د نبی له صلوات و سلام سره تاسو به سویلی نو فقال انس ابن مالک توي چې کان یحل منا المحل چی اوبه چی تلبیه به ویله زمونږ نه یو تلبیه ویونکی هغه به تلبیه ویله فلا ينکر علیه لیکن چا به پاغه باندې رد نه کو او چا به پاغه بد نه غنله ويكبر منا المكبر او تکبیر به ویلو زمنګ نه یو تکبیر ویون کی یعنی چا به تکبیرات ویلی الله اکبر به ویلی فلا ينکر عليه لیکن چا به پاغه باندې مرد نه کو او داغه غ تکبیر ویل باندې به بد نه غنلا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين